وقتلوا شهیدان کړه شو د یوم عاشورا په ورځ د څو د لسمې د محرم سنه 61 سو په یو شپږم کال باندې وقتل معه 87 وجل شد دوی سوات یا کسان منهم پدې کې علي علي ابنه الاکبر د دې مشر زی مشر زی ته علي هغه شهید کړل ومن ولد اخيه او د د ورور د زامنو نه حسن ابن عبد الله او قاسم او ابو بکر ومن اخوته او د دې درونو نه د دې رونم پکې شهیدان شو چې هغه څوک عباس رضی الله عنه عبد الله جعفر محمد عثمان او دا بنو علی د علی رضی الله عنه زامنو ومن بني عمه او د تر زامنو نه جعفر محمد او عبن عون دا د چا زامنو د عبد الله ابن جعفر زامنو ومن ولد عقيل او د عقيل د زامنو نه پکې څوک شهید شو عبد الله عبد الرحمن جعفر ودفنهم اهل القادسيه بعد قتلهم بيومين او دفن کړل دوی را قادسيه والا خلکو پس د وجل نه په دغه ورځ چې په کوم ورځ وجل شو په دغه ورځ دا پنځله وقتلوهم من اصحاب عمر بن سعد او وجل وجل دوی دا عمر بن سعد د مخالف د لخ کرنا 88 اته او اتیا اته اتیا کسانې دا غوینم څکل شهیدان وجل